وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته اول د قربانۍ په حکم کې اختلاف دی چې آیا دا سنت تک واجب نو د جمهور علماو اکثر اهل علم رایه دا ده چې قرباني سنت مؤکد عمل دی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله رایه دا ده چې قرباني واجب ده جمهور اهل علم بیا دا وایي چې په خاندان او کورنۍ کې یوه قرباني وشوه نو دا د ټولو اهل بیتو او د کورنۍ خاندان د طرف نه کافي ده صحیح حدیث د ترمذي کې راغلي ابو ایوب انصاري رضی الله عنه وایي چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوه ذبحه کوله هغه به د ټولې کورنۍ اهل بیتو دپاره کافي وه، دغه شانتې عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ؤ چې یو ذبحه به یې کوله یو ګډ به یې الالولو د خپل طرف او د خپل اهل بیتو د طرف نه او یوه قرباني به یې کوله د امت د هغه افرادو د طرف نه چې د هغوی د قربانۍ وس او طاقت نشته او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې هر کس چې هغه صاحب استطاعت وي او صاحب نصاب وي نو په هغه باندې قرباني واجب ده نو د امام صاحب رحمت الله علیه د قول مطابق په واجب ده او د جمهور اهل علم په نیز باندې خود قرباني اصل نه حکم سنت موقت ده او قول د جمهور د ادله په اعتبار سره قوي ده هذا والله تعالی اعلم